او بوکا اطلاع کې نه د کړای نه کنی د ذهن دی یو عارض دی وجه نه را درومي چا خوشي درته حاصله شي نو په نفس کې یو کیفیت پیدا شي چې هغه نه تعبیر په چا سره کاو چې ذهن سره او د بکا هم دی هغه عوارض نه را درومي چې یو د مزاج خلاف شی به دی رئیسی نو بیا به هغه نه تا کې یو کیفیت پیدا شي نو هغه ته چوتای بکا وایي نو هغه دی عوارضو نه رادرومی هغه دی عوارضو نه اچھا دارنګ مقصد غضب دی سه عوارضو نه رادرومی رضا دی سه عوارضو نه رادرومی او خوف هم چه دی دی سه عوارضو نه رادرومی لیکن اغه اطلاق مونږ جایز بولو اغه وال جایز نه بولو دا ته په عقل باندې اوس نشي تړلی هغه ځکه جایز نه بولو چې هغه شریعت نه دی کړي هغه اطلاقات شریعت چې دی کړي دي ذهن اطلاق شریعت کړی دا ځکه مونږ پکو او مقصد دا دی چې د بقا اطلاق یې نه ده کړی نو نیکو تاسو په دې خبرې پوه شلو نو دا توقیفي دي یعنی دا په عقل باندې به تلې نه چې مثال ته به په عقل تلې چې دغه اطلاق یې کړی لهذا دې وجې نه زه څه کوم دا بل اطلاق کوم نه اسما او صفات تبار تعالی چې دي توقیفي دي شاجي نو والبكاء والخوف ونحو ذلك لا يجوز لنا استعمالها وان كان وان كان الماخذان متقاربين كن ماخذون متقارب دي والمسألة على ما حققناه معتزلة بالعقل والنقل لا يحوم الباطل من بين يديها ولا من خلفها او مسألة يعني مقصد دي محدثين ومذهب مذهب ومذهب و مذهب چی دا صفات د الله تعالی پر ثابت دی او د دې مبادی الله تعالی پر ثابت دی البته بلا کیفین دا مسئله دا چې دوی دی وی چې ما تر تحقیق وکړ دا مقصد دا چې مدلله شوی دا دی امداد کړی شوی دا په عقل سره هم او نقل سره هم عقل هم دا مذهب وای او نقل هم چدا دا وای او باطل باطل او رقیق رقیق تاویلات کوي په دې متشابهت کو دی وایي چې دې به ما داسې کار درته کړی او سم ردونه به مې کړي وو په خو دا ځای نه ده ځکه چې دلته خو به زه اسرار ذکر کوم بیا خو به دې نه پوره څه جوړ شي یو غټ بل کتاب جوړ شي والاطاله فی ابطال اقوالهم ومذاهبهم او اگدواله په ابطال دی اقوالو دی دوی کې او مذاهب دی دوی کې لها موضع آخر اغه پر بل زید غیر هاذا الموضع دا زای نه دا بل زای به دا خبرې کو خو بیا خو ترای شاه صاحب غریب وفات سه هغه یې ونه لیکل نو بل ځای مقصد دا دی چې دا خبره ده بیا داسې نه ده کړې تاسو په دې پوه شو خو به هر حال آزان له خبره ده وسلم دائما ابدا على حبيبك خير شاجي بسم الله الرحمن الرحيم بہر حال اوس شاہ صاحب رادرومی ادی صفات بعضی تفصیل چه کئ هغه درته بیانوی هلکه دا اوری هغه کسان وباسه خبر کړه بهر حال اوس شاہ سے بعض تفصیل کئی دی صفاتو او ما تاسو تمخ کی ویلی و چیو صفات الذات وی د احیاء ضد اماتت نو دا اس په باری تعالی کی باری تعالی لکه سنگ محیی دا نو دارنگی چه دا ممیت هم دا او یو صفات الذات وی چی دی اغا زید پا باری تعالی کی چوی بیا باعث تی نقصان وی لکه حیات دا صفت ذاتی دا علم قدرت ارادہ دا صفات الذات تی دی دی اغا مقابل دا بے پبار تعالی کے چھ گانشی نقصان گانشی دی حیات زید بیا موت دی علم زید جہل دی قدرت زید عدم قدرت نو دا ټول شینا بیا پبار تعالی کے نقصان گانشی نو بہرحال شاه صاحب په صفاتو کی مذهب د محدثینو چه دا خوښ کړی ده او شاه صاحب وایی چه دا او دا مذهب د محدثینو هم ده او د لوی ائمه هم ده بلکه خیر القرون طول خلق دا مذهب و حتی امام صاحب هم پا فقه اکبر کے چکم متن دد امام اعظم صاحب رحمه الله اغ هم دا مذهب دا چی اللہ تعالی دی پارا ید دا اللہ تعالی دی پارا سمع دا بسر دا او دا ټول با پا دی خپل حالت بانے پری دی پا دیچ کی با تاویل نکے چی تو ید ید نا تاویل پا نعمت او قدرت سرکے امام صاحب وایی چی دی ضرورت نشته کنی هغه صفت تی بیا په خپل ځای باندی برقرار پرینښود بیا اول نه ولی خدای پاک تعبیر بیا مقصد دا دی چی په نعمت او قدرت سره ولی نه کئی نو چی ید سره تعبیر کړی دا معلومیږی چی دا دی نعمت او دی قدرت نه علاوه شی ده البته څنګه ده بلا کیفین بلا کیفین مونږ بیانولای نشو نور الله تعالی دی پاره ید ثابت تا الله تعالی دی پارا سمع ثابت دا بصر ثابت تا یعنی دی, دی صفات و غایات ور پارا ثابت تی او گورا یاد ساتو دی, دی صفات و مبادی ور پارا چی دی ثابت تی خو بلا کیفی نی او تاسو منگ پارا دی, دی صفات و غایات ثابت تی او دی, دی صفات و مبادی ثابت تی خو بلا کیفی نی بلکہ آلتا منگ کیفیت بیانو رہشو دونہ فرق دی تاسو پا دی خبر پوش شه جی او بیا تاسو ته ما مخکی وویلا او د اسحاق ابن ابراهیم صاحب قول می درته نقل کو د ترمذی صاحب ترمذی شریف نا چې امام ترمذی کوم بیان کړی چې ګور دې ته تشبیه نه وای چې داسې نه چې څوک تو وای چې نه نه خامخا به اوس زه لکه تر اوسه پورې تاسو هم دا خیال چې خامخا به زه د ید تعویل په چا سره کوم قدرت او نعمت سره کوم نه نه ید الله تعالی پر ثابت تا او تر اوسه تاسو دا خیال چې کما داسې ویل چې ید الله تعالی پر ثابت تا بس به زدي چا نسنه مشبهه و نسنه نه نه په دې سره سړی مشبهه و نه ګرځي نه البته مشبهه و نه بسړی الا ګرځي چې داسې وایي سړی چې لله تعالی یدن کیدنا وله سمع کسمعنا وله بصر کبصرنا بیا ته دی مشبهه و نه نفس سمع بصر عین ید ساق وجه دا خو مقصد دا چې الله تعالی دی پر ثابت دی گن شای نصوص تی پدے باندے گن شای آیتون دی چا اللہ تعالی پارا مقصد آلے چی دی وجہ ثبوت پیغا کراغل شرعی فکی اکبر کے بتوائی انشاءاللہ گن شای نصوص تی چا اللہ تعالی پارا مقصد آلے چی عین ثابت تا مقصد دا دی چی ید ثابت تا ها البته ادی دی مبادی مونږ وایو چی ثابت تی خو بلا کیف مونږ بیانولای نشو او کم کم کی بت تاویل وکی او بعید بعید چبو کی تاویلات پو کی نو اوس شاہ صاحب رادرمی دی صفات الذات لگ بیان در تکی بعضی غند تفصیل او دی صفات الافعال او بیا په ځنې صفات الافعال لږ څه تاویلات غوندې دی درته کوي او دی وایي چې ګوره زه به داسې تاویلات دي دغو شیونو درته وکړم چې هغه معتزلو کوم تاویلات کړي دي معتزلو نو هغه معتزلو تاویلات ډیر بعید بعید دي از چې کوم تاویلات درته وکړه دا به چوي دا به فهم ته ډیر چوي قریب وي او د دو تاویلات منل چې په مونږ باندې دی وایي چې ضروري نه ده ان دی دو تاویلات چی دو کوم کول کړی دا بس هغه متعین دا او نه داس خبره ده چی دو سره چی داس دلائل عقلیه دی چی ایغه کی وګوری سره نظر کی نو خامخا به دو خبره معنی او نه داس ده چی دی متقدمینو چی دا کوم مقصد معتزله او مان مخ کی خلق تاویلات کړی دی یا دغه شاعرو کی کړی دی یا ماتوریدیو کی چی دی کی داس سرخاب پر لګیدلای ده چی آب خامخا معنی او ایغه پر مزیت حاصل ده نا شاہ سے وی چھ زہم چکاو خپل در تزنی داسی قریب تاویلات بے اغا پزے چکاو بیانو ذکر کاو او چھ یو ور دو بعید تاویلات کولے شنو کبے ز قریب تاویلات زنو زینو کیو کرنو دی کی بس پروا نی شاہ سے دا مقصد دا او گور دا معتزلہ دا پا صفات و مسئلے کی شتر مرغ گوندی دی لکا شتر مرغ شتر مرغ چکلا دا خبره راشي چې ورته وایي چې الوځه نور ټول مرغان والوتل ته الوځه بیا دی ورته وایي چې زه اوښ یم زه چې اوښ یم ایش خو بس چې موږ ورته اوښ وایو تاسو ورته اوښ وایو مسجد ورته ایش وایي ایش زه شونه یو کوم و یو سړي اوښه یې پټه کړه چې یې پټه کړه یو سړي اوښه نو بیا هغه ورپسې راغی چې ما اوښه دوه زر دښتې کې رنګ ورکړی ورته یې چې تا اوښه دا شی وه شوی نه ځکه چې زه خپله ورنه یارېږم چې داسې نه چې مقصد دا د دو خلک وړي سړي یوسي بیا ورته دوره لکه روپۍ به راکای که نه بیا به هغه زه شو نه چې څوک دي ما ډېر شاګردان دي په یخ قوم کې خو بیا ورنه یارېږم اعتماد مې نه شي په ډېر مې ما ته وویل هلته چې زه کله واڼه کې وم چې مونږ سره لاړ شه داسې داسې په لارې کې مو راتله لیکن زه به چېرته دا اعتماد به ما نه پکاوه شه جی اوس تا هغه د ما ته وکتل خو زه ځکه نام بلکل زه نه اخلم چا چی سبا ونه انکار کولی چی دا دی بلاغت چه ده نکته ده کنه چی نام تعین سره به چوک نه ذکر کای شه جی نو مقصد دا دی چی بیا چی کله وتوی چی الوزه هغه دی نور مرغان والوتل بیا دی ورته چی زه اوخیم چی کله بوج ټیم رئیسی کنه چی شا رازا اوخانو بگار کئی کنه بیا دی ورته چی زه چی مرغیم نو دا معتزله داسی کئی چی دالی دو صفاتنا انکار هم کئی خو دالی چی گوری چی خو دنیا قرآن حدیث پہ صفات ڈکتا اللہ تعالی متکلم دا سمیع دا بصیر دا علم نو دا سی بالکلیہ انکار نشی کولای نو دوائی چی دا اللہ تعالی صفات مقصد مونگ دا سے نکو چی بالکل دینا انکار کو خدا پا ذات پی اللہ تعالی معنی زائد ندی اور باری تعالی متکلم دا پا کمی معنی سرا باری تعالی متکلم دا په دې معنی سره چې د په انسانانو کې یا لوح محفوظ کې یا نبی علیہ السلام کې هغه مقصد دا چې اصوات او حروف چې دی پیدا کړی دي دی وجنه د تچوي متکلم وای ځکه دو په خل خلق القرآن باندې بیا چې کړه دا قول کړه دا تاسو په دې مسلې پوښ نو دون هغه کوي او نه هغه کوي یعنی نه مقصد سم شفتالون وای او بلکل غلی نه کینیا سے چکه شف شف کوي شف شف کوي تاسو په دې پوه شئ مقصد دا چې نو شاه صاحب په دو باندې چې وکړه رد وکړه چې نه الله تعالی پر دا صفات چې دي ثابت دي چې څنګه دي البته مونږ کیفیت تی هغه بیانولای نشو اوس لږ بعضې تفصیل غوندې درته کوي شاه صاحب د هغو مقصد دا چې دي صفاتو او په معتزله باندې ردونه کوي اصل مطمئن نظر د شاه صاحب رد آپ اهل معقول یعنی معتزله او باندې چې هغه به ټول عرش کې عقلی توجیهات ته چور کولا ترجیح ور کولا نو اصل کې د د رد مقصد دا چې چاته متوجه ده معتزله او ته زیات متوجه ده شاسې وای ولنا ان نفسرها بمعان هي اقرب واوفق مما قالوا او دای وای چې مونږ پاره دی دا حق شته ده چی مونږ تفسیر وکړو د دې صفاتو په داسې معانیو سره چې هغه اقرب او اوفق تی مما دی هغه معانیو نه قالو چې کوم دو ویلی دی عبارتا په اعتبار دی اظهار سره ما والخ تاویلات پئی پا تفسیرات لأن تلک المعانی لا یتعین القول بها ځکه چې دا معانی چې د کوم دو بیان کړی دی په دې باندې قول متعین نه ده چې صرف دغه دی نور تاویلات نشته ولا یضطر الناظر فی الدلیل العقلی الیہا او نه مجبور کیږي هغه کتونکی په دلیل عقلی کې په طرف ته دي تاویلاتو چې دلیل عقلی کې څوک وګوري نو دلیل عقلی په دې باندې نه ده قائم چې صرف به کتونکی په دې تاویلاتو باندې چې مجبور کی چې دوه به منی او نور به دینه بغیر نه وانها ليست راجحه على غيرها او بل دا خبره نه ده چې دا دوه تاویلات په نور چا تاویلاتو باندې سراجح دي خو دا دی مونږ تفسیر دی وی چی زه کوم چی هما تاویلات آب مقصد اقرب او اوفق وی مما قالو نه دی دو وال نه خو ما چی دا حکم ندا لګولی چی واقعی دا دی خدای مراد دی او بل ندا ما ته دا حق نستا او دی ما په خبرو څه اجماع قاطع موجوده ندا خو هغه تاویلات درجه کی دی ما ور بچی تاویلات درجه کی شاه جی ځکه دا د شاه صاحب مقوله ده هم رجال و نحن رجال دا پنج پیران نه وایي په پوه شوې که جماعت ملایي یو قدری ویلی کنه دی دا وایي چې هم رجال و نحن رجال چې صاحب هدایا سړی وه زه سړی هلکه اوس شاه صاحب دا ویلي دي هغه ته اسونو ته هغه لګولی نل لګولی اسونو ته نو چندخانو خپې ورته اوچتې کړې چې مونږ ته چې نل ولګه نو شاه صاحب دا ویلي دي کنه چې هم رجال و نحن رجال نو دو هر سړی را درمي وایي چې هم رجال و نحن رجال دونه بیوقوفان دی یا ډیر بیوقوف قوم نه دا شاه جی خدا د دو ملامت نه دو ته ډیر غټه کجوره د ملایګان په دی رمضان کې هغه نه را درومي سعودي نه دی دوبۍ قطر نه دونه کجوره ملایګان کوم ترا کړی کنه خبر نه دی یار مونږ په سیوا وړو په خدای کې نو سم مزي کنه از خونی چیرته چا تعلق یو سره مونږ سره اخیرو دونه بس خیر ډیر غټه وړي بنوي خو دونه بس دو هغه کو شجی ډیر غټه هغه ور کوي ملایان خو پاچا رو روزه ماته دوی په ملای ګانو مات لا حکما بان مراد الله ما نقول یعنی مونږ دا تفسیر دا نکو چې مونږ دا زده وای چې زده نه وای چې دا ما خبره دا بس بالکل اټل فیصله ده په دې خبره باندې زه حکم نه کوم چې دا مراد دی الله تعالی دا ولا اجماع علی الاعتقاد بها اما زده نه وای چې په دې اعتقاد په دې تاویلاتو باندې چې د کومه کړي په دې اجماع قائمه ده والاذعان بها په دې باندې بالکل ایقان پکار ده نه نه هیهات ذالک یعنی بعد ذالک دی وی چې دا خبره دي چې لري یعنی دا څه چرته کولای صدا سي کمکل خلق داسې کیسې کوي فنقول مثلا نو دې مثال په تور وایي چې الله تعالی پر یو صفت ته مثال صفت حیات نو مونږ وایي چې الله تعالی پر صفت حیات ثابت ده ولی ځکه فنقول مثلا لما کان بین یدیک ثلاثه انواع تا مختا دری اغدی شین دی دری شینا حی و میت و جماد تو اس خپل اندازہ پکی کوا یو ژوندی وی یو مړ وی یو جماد وی نو اوس پدی کی سوچو کا چې الله تعالی سرا مقصد دا چې اقرب شبهن بے ما هناک آ سوک تا الله تعالی مؤثر دا په خلقو کی او الله تعالی په ټول عالم کی مؤثر دا د زمده شای سنا سچوی مؤثر وی ٹھیک تا مؤثر حقیقی خو الله تعالی خو سنا سه مؤثری یعنی د زمده شای دا خو دی میت او دی جماعت په نسبت خو په دکی اثر چوی زیات وی چې د پښینو کې چکه اثر کوي نو اوس مونږ وای چې الله تعالی پر صفت چا ثابت تا دی حیات ثابت تا یعنی الله تعالی سره یعنی مقصد دا چې لیس کمثل شیء خو په دې کې چې مقصد دا چې دی هغه نه اضافي اقرب والی د دالتا یعنی د میت او د جماعت په نسبت سره لکونه عالما مؤثرا فی الخلق وجب ان یسمى حیا نو الله تعالی ته مون حی ویلا صفت حیات مثابت کړ دارنګي ولما كان العلم عندنا هو الانكشاف مون علم چاته ہوتا انکشاف تا چی تا زمونږ خوا ته د شیونو انکشاف موجود وی او شیون ارته معلومی نو دوی ته خلق چوتا علم الله تعالی پر الله تعالی ته هر شی چی دی معلوم دی او نو الله تعالی ته چویل پکار دی عالم ویل پکار دی د پار صفت علم چدا ثابت تا ولی چی هغه حی لګونه مؤثر ده په شیونو کې الله تعالی خو کامل مؤثر ده په ټولو شیونو کې نو حی او جماد ده او میت ده نو میت او جماد دا نه دی مؤثر په شیونو کی او حی چی کوم دی آ مقصد دا دی چی چه ده مؤثر ده سنا سه په خپل کړو وړو کی او په دغه حرکات او سکنات دی کی نو اوس چی دیتا مون حی وای نو باری تعالی خو مقصد دا دی چی مؤثر حقیقی ده په ټولو اشیاو کی نو ایغه ته په طریق اولا سره چویل پکار دی حی ویل پکار دی دارنګ علم انکشاف تورتای نو چی تاسو مونږ خواته دی شیونو معمولی غوندی انکشاف تا نو تاسو مونږ کی علم موجود دا او مونږ ته سویل پکار دی عالم ویل پکار دی پدی شیونو باندې نو بیا الله تعالی خو ته خدا صفت په طریق اولا سره چدا موجود دا ای خو ته خو ارغ شای منکشف تی په انکشاف تامه سره چی نو او ستا او نی بیا د خو ته ارغ شای چی دی منکشف تی په انکشاف تامه سره نو دته په طریق اولا سره چویل پکار دی عالم ویل پکار دی او صفت علم ورته ثابتول پکار دی په طریقې باندې پوه شلو ولما كان العلم عندنا هو الانكشاف او علم خدا سمون خواته چا نام دا انکشاف نام دا وقد انکشفت علیه الاشیاء كلها اټول شینا الله تعالی خواته چې دی منکشف کی بما هي مندمجه فی ذاته ول ټول شینا دا مندرج دی مندمج دی په ذات تبار تعالی کې ول په وجود اجمالی کې دا ټول کائنات متحد دی چا سره ذات دی باری تعالی سره دا هغه مسئله ته پکې اشاره ده چې تاسو قاضي کې ویلې ده شجی ثم بما هي موجوده تفصیلا بیا ور خواته منکشف تی پاغه وجود تفصیلی سره چې دا یو یو را درمی نو بیا الله تعالی په دې باندې علم تفصیلی رئیسی ولې دوا علم دی دی الله تعالی یو علم اجمالی دا او یو علم تفصیلی دا خدال ته علم اجمالی او تفصیلی په دې معنی سره نه لکه تاسو هم په یوشي باندې اجمالا علم یا په یوشي متفصیلا علم نو اجمالی علم کې مو انکشاف تام نه او په تفصیلی علم کې مو چې وي انکشاف تامی الله تعالی علم اجمالی تفصیلی په دې معنی سره نه چې هغه علم اجمالی دې ته وتای چې انکشاف تام نه پکې ا تفصیلی دې ته وتای چې په هغه کې انکشاف تامی دا دی الله تعالی په ذات کې متصور نه ده بلکې الله تعالی پر یو علم اجمالی دا یو علم تفسیری دا یو علم اجمالی پا دی معنی سر ہوتای چی وعلقتا واحد شای منشد انکشاف جوڑی گی امورو کثیرہ دے پارا نو الله تعالی ته دا ټول شیونه معلوم دی په علم اجمالی سره ولی ځکه چې دا ټول شیونه دا متحد دی په وجود اجمالی کې چا سره ذات تبار تعالی سره نو التا ذات تبار تعالی منشد انکشاف جوڑی کی دی شئینو دی پارا نو ذات تبار تعالی خو یو واحد ذات تا واحد حقیقی دا نو دی وجنہ بیا دیتا علم اجمالی وئی او چې کله بیا د ممکنات په دنیا کې موجودیږي یو یو نو بار تعالی په دې باندې علم علم تفصیلی وی علم تفصیلی وی نو دی ته علم تفصیلی ځکه وتایی چی دالته امور کثیره منشا دی انکشاف جوړیږی چا دی پاره امور کثیره دی پاره نو دی وجه نه دی ته بیا علم تفصیلی وایی نو باری تعالی پر صفت الکمال چی دا غا علم اجمالی دا علم تفصیلی دا صفت الکمال نه دا خو حادث تا ادی الله تعالی صفات کمالیه هغه چی قدیم دی نو دا علم تفسیر نو ذکر تاسو دا اشکال بسو کئی چی اللہ تعالی عالم دا خوچ زید موجود سی بے علم دا پچی نا بیس علم دا نا نا نو دا خو بے اللہ تعالی علم علیہ باللہ حدیث نا نا اللہ تعالی پر چی صفت الکمال دا غا علم اجمالی نو اللہ تعالی تا ہر شای منکشف تی پا انکشاف تاما سرا نو بیا خو چی تا ته مقصد لږ غوندی انکشاف راغلی ده تا ته صفت تی علم ثابتیږی نو الله تعالی خو ته چی انکشاف تام راغلی ده نو ایخ ته خو به په طریق اولا سره صفت تی علم چی ثابتی اسی تاسو به پوه شو نور خو ټول قاضی ده بیا خو به ټول قاضی ورته وایې شجی نو چی چا ویلی نی اب سپین سپین ګوری اب وای چی دا چوایی علم اجمالی دا تفسیری دا خدای وضاحت می دور قدر ذکر وک چی ما له خولې به یې اورېدلي چی الله تعالی علم په دوه قسمه دی علم اجمالي ده تفصیلي ده بیا به غریب ذهن کی دا یی نور هغه خو به یې ویلی نی بیا به دا یی چی دغسی علم اجمالي لکه تاسو مونږ په یو شي علم اجمالي راسي یو شي تفصیلي نو بیا به پې غرق نو ورته ویلی چی پې غرق به شو خبر شي چو هغه شپېته کسان یو څو غلو چو شو کول نو زه شو نه چی څوک وه ښه جي نو هغه ورته ویل چې یو یو لږ پکې ته دلیر غوندې و ورته ویل چې یو یې ما یوازې دوه غلو شو کولی و دوه غلو نو ورته ویل چې یو یې ما یو بیا ورته ویل چې درې زره ته واچو هغه داسې اتڼ چی دار ته واچو ورته ګډې ژبه هغله ورته ناست نو مخکې خو د ټوپکو دور نه و خو لوړ به و نو هلته یې ورته چې ډېر لوړې په چیک کړې ټول ودرېدل ټول یې وشوکول او اوس هغه ورته ناست یې دوه ورته دري راچوي نو یو پکې لږ دلیر غوندې وي هغه ورته وایي چې یو یې ما یوازې د نورې ټول تاسو په ګډه پیور به شو پیور به شو نو نور به داسې په ټوکی ورته واچوه داسې به یې تاړی ورسره ووایي چې نه نه پې غرق به شو پې غرق به شو پې غرق به شو پې غرق نو مقصد دا دی چې که داسې کیسه یي بیا به پې غرق شو بیا به کیسه خرابه یي او بیا به ورته وایي چې ما ته استوز داسې ویلي وو شه جي ورپسې شه چی کوم زړه کی هغه تیر شی عزم علی الفعل یا ترک او دی ته اراده وتایی دی ته چه وتایی اراده وتایی چه دی یو فعل کولو یا دی نه کولو چه وی هغه سړی اراده زړه کی رئیشی وکان الرحمن یفعل کثیرا من افعاله او الله تعالی خو ډیر کارونه کوي عند حدوث شرط کله چې یو شرط موجود چې لکه مثال باران الله تعالی وری خو چې وریز وي یعنی دغه سی ورولای شي چې شین اسمان نو وره خو چې وریز عام عادت دا جاری ده چې وریز وی بیا چکه باران ونه چکه وره چې تداسې مونږ دي چې بالکل لاس شین اسمان یا بارانونه شوی نه الله تعالی عادت په دې باندې جاری ده چې دا شرط پوره سی بیا چکه مقصد دا چکه دارنګه استعداد فی العالم ته ګوری ځمکه هسې شین شي نه زرغونی خو چې کله باران پوشي استعداد پوش الله تعالی په دې قادر ده چې دغسې ونه زرغون کی خو مقصد کله چې باران وکړي بیا په هغې کې استعداد پیدا کړي بیا شي نه ورنه چې کی زرغون کی فیوجب عند ذلك ما لم يكن واجبا نو دالته به هغه شی ضروری شي چې مخکې نه ضروری ويحصل في بعض الاحياج الشاهقه اجماع بیا کله په بعضی احیاز شاهکو کی یعنی امکنه او عالیو کی اور په حضیرت القدس کی اجماع قائم نسی په یو شی باندی چی داسی پکار دا یا داسی ندا پکار دی اللہ تعالی حکم آغا چی آغا فرشتو ملیارات اوسی بعد ما لم یکن بی اذنی شجی اجماع قائم اسی بعد ما لم یکن چی مخی نی بی اذنی دی دپ اذن حکم سرا قدیمه دا مفسره بی اقتضای ذات لما تعلقت بالعالم چی کله دی تعلق عالم سره رئیسی بی اثره مرتا واحدتا کله دا اراده طول عالم سره دا طول عالم بو تیو طرف تکونو اراده سره متعلق شی اراده سره چی متعلق شی دا قدیمه اراده ثم جاءت الحوادث یوما بعد یومین او بیا حوادث را دومی یومن بعد یومین او ایغا سره اراده متعلقه کیگی نو اول خود ټول عالم سره چدا هغه صفت قدیمه اراده متعلق شوی ده اوس د تعلقات چی د ورستو رادرومی د تعلقات حادث دی نو تاسو ته به اوس دا ځوان نه دردرومی چی مثال په طور باندی اوس یو کار سبا کیږي الله مقصد یو کال بعد کیږي الله تعالی اراده سره متعلق ده نو دا خو مقصد دا چی دا کار خو حادث ده بیا خو صفت ارادی حادث دیوی چی نه دا تعلق حادث تا دا صفت ارادی چی دا قدیم دا یو ورخو مجموعه دی دی طول عالم سره مقصد دا چی اللہ تعالی اراده چی دا لما تعلقت بالعالم باثره مرة واحدة ثم جاءت الحوادث یوما بعد یوم صح ان ينسب الى كل حادث حادث على حدا چه هر یو حادث حادث تا على حدا دی دی نسبت اسی ویقال اراد کذا اراد کذا اراد کذا او دی باوجود د صفت اراده و بیا هم چوی حادث وی د تعلقات پہ چوی اگر صفت اراده و قدیم وی د تعلقات پہ چوی دا به حادث وی شه جی دی سره دی ایغ په قدیموالی کی څه فرق نه رادرومی ولما کان قولنا قدر او صفت قدرت ولما کان قولنا قدر فلان اوس مونږ وای چې فلانای سره په دې شی باندې قادر ده دین مونږ څه مقصد دی انما نانی به دین مونږ دا مقصد دی انه یمکن له ان یفعل چې د پاره دا ممکنه ده چې دا کار دی وکي قدرت دا مقصد چې د پاره دا ممکنه ده چې پری دی کا کوي کیوشی کول په تا ضروری نو ته قادر په دی نشوی کیوشی ما نه کول په تا ضروری نه چی ته په تا تا خوخه وی چی کتی کای کا نه کای و نو دی تا قدرت وای صفت تی قدرت ولما کان قولنا قدر فلان چی فلانای په دی قادر دی یعنی دا کولای شی ورته تو غم مکو دا خو ما لاس کی خبره ده زه په دی قادر یم چاته سو ز په دې چین قادر بس تو نه خلاص یعنی ممکن ده چې دا دا چکی وکی انه يمكن له ان يفعل ولا يسده من ذلك سبب خارج اچ سبب خارجی نہیں چی دے دی ایغنا چکی منی کی نو دیتا چوتای قدرت شجی نو دارنگی اللہ تعالی پارا مقصد دا چی قدرت چی دا حاصل دا ممکن ہے چی دا ہر شای مقصد دا چی کم شی کول غواری کولای شی چی کم شی نکول غواری بے نکی اما ایثار احد المقدورین من القادر فانه لا ينفی